د دې داسې مثال دی لکه یو سړی په خبر کې وای چې دا رحمان بابا څه نیغ نیغ کوي د دغه د کلام زم جوړول شي انن ندرې سوا کال مخ کې تیر شوی دی زم داسې شیرونه جوړول شي ایو ملنګ هغه ورته ویل جوړول شي وی جی بالکل ورته جوړ کده پسې چې سر زما سامال زما په پښتو ژبه کې تر قیامت پورې پښتون دنیا جوړ نه کی دا یو قصیده ده و ای عاقل غوګول سماتا مرګل نه پری دي سړی خپل رضا تا ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو نعره تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت نعره تکبیر ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو چې علاج مې د مرض کولای نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما نن سبا نن سبا بت خالی منګول درومو نعره تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت شان صحابه ته لا بیا په ما ګمان د نام و ننګ کړې ما پتا پسې دا سپینې جامې رنګ کړې ته لا بیا په ما ګمان د نام و ننګ کړې اس اثر دې په سنگین خاطرو نشو که هر سو می مسلې در پسې لنګ کړې دا د سوق تر څنګ ناشتي نه پويګم چې خبره د رحمان سره په جنگ کړي دا غ درويش هغه فقیر د زمانه و کور بناستو کور نه ببار نتلو اور دا پوښ چې زما د خزه سره د تعلقات دي جوړ خزه ته وی ځان مان جوړ کا لاسونه سره کا شونډې سره کا په سر ګلونه وټومبا تر مرګه پورې بیا کور ته رانغی عجیبه درته وایم ویلې مې نه دي د د قبر جوړېده د د قبر جوړېده نو پاکستان کې خو قبر کچا غوندې د ظاهر شاه خان په حکومت کې یو تعویز د قبر د تراله ګلو یو خوشحال خان خټک تراله قبر اعلان دین ورته په خولو هغه ګلکار تماوي چې لحد تور سین ما تم لک سوال جواب ما ته وی چې سبا بیا مولانا صاحب چکر راوه عشقي غوندې خبره ده شریعت کې خو ښه کار نه دی خو عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی عاشق کو کیا ضرور ہے معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا دا پاگل نو اللہ بور تسنگ لیلا کرے او دا دا استغراق مقام استغراق فی اللہ استغراق فی الرسول استغراق فی الشیخ کنا جی دا بیل بیل مقامات تی دیر لوی منازل دی دا پارا تحکول وی عزیزانو سړی په مونږ ولار دی مجنون مخ کې تیر شو روند زموس کوم ته زما مخ کې تیر شو ورته شیخ صاحب په خدای مې دې قسم وی زه د انسان په عشق کې لیوانه ما مات لیدل نه خدای دې په دواړو سترګوړن کا ته د خدای په عشق کې خدای ته ولاړ نو زه دې څنګه ولیدم دا ته څه شي چې دا مجنون دې داسې لیوانه کړي او ورته گفت خاموش چون تو مجنون لیستی دیده مجنون اگر بوده تو را هر دو عالم به خطر بوده تو را کتا د مجنون پستر ګماته او قتل عالم کې به به خطر شي مجنون ته پتاو لګی دا چې که د ځمکې په سر خلق په ما افرین وایي، والله که مې پرې څه پروا راځي، زما افرین د لیلا کنځل دي چې ماته یې وکړي. پلار بوتلو کعبې له، وایي دا کعبه ده، طواف ترې وکړه او د ګناهونو معافي وغواړه. مجنون وایي، الهي! الهي تبت من کل المعاصي! عشق ز پروانه بیاموز کان سوخت تر جان شد و آواز نیامد عشق کې د پتنګ شاګردي وکا چې ځان دې ورید شي د شمه بیخ کې وګوره سونه پتنګان مړ پراتی आवाज چانی اورید او ان دوزخ کا ډر ہے هلک هغه رهبار نه تپوس وکړ چې عیار به دې نن څنګه حال کې و؟ هغه ورته وایي د هیبت یې رهبار پوښتلی نه شم لهان بطیر بار پختل نشم خدای از دس بی ویلی ویر بار تا نو بیا چې ور سره کیناسته ورته دیو کته چې د محبوب موډ څنګه و ورسره ناست هم ورته کته نه شم چې کیسه ته وي زړه بل ورکول او په خپل بے زړه ګرځیدل چې تماین شې نو تا کې بڑه نه ستا واګبه د بل چا په لاس کې اوس پښتو کې راشه رحمان بابا چا پروتو سرتور سره دا رحمان بابا چې زه درته وړاندې رستو کوم دا سه معمولی سړی نه و دا ما لیدلی دی دا ما لیدلی دی د نن نه تیشت کاله مخکې زه دا اورېدو خبرې ډېرې کمې کوم اتیشت کاله مخکې د قبر جوړېدو چې اومه والو غرب شو چې په دې مخ باندې اغل دیوال ور سورې شو چې دننه ګورم مسمړې پروت دی دومره دومره زلفی دي دومره دومره ګیره کې سپین زیات او تور کم دي او د شوي کړي خامتا کپنه دي پاک ځای کې ناستم داسې پروت ته لکه اوستي چې یې لکه اوستي چې یو پنځه منټه مې په لاس والو مال کې دې شي سي ډانچي پنځه منټه چې خا تسلیم وشوه هغه د سر لارې چې په ویختو کې وتی و قسم په خدای چې هم صفا ښکارې ده دا د سترګو باڼې نرای غوندې سترګې کولاوي په دې بڼو مې ورته لاس وای لکه جلاس مې ځل نه نستونو ډاډه شوم کینی یریدم ازم چې پاس رو ختم اغي زره غ سوره بند همرا خلق زیارت کا پس لمرګا مې باید چې کله هغه کله دا کړې ما ستا خوی دی و هر چا وته ستایلې اسې نه چې مې په درس جهان رسوا کړې رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاه وی چې کله کله زما دربار ترازا اشعار راته وایا هغه ورته زه او ستا دربار ته راتلل او اشعار ویل ځکه اورنګ د زمانه زما غلام په خدای قسم اورنګزیب ز تا خپل غلام غنم زکه چې زه د یار تصویر پترخ کې او د مایو جام په لاس کې ګرځوم نو تا غوندې بادشاہان ز خپل غلامان غنم بیا ورته وی واورا اورنګزیب کارایش د تخت او تاج کا دا نصیحتونه چې کوي دا اوسګار دي او رحمان بابا د عشق د کار نه اوسګار نه دی نو هغه ته وخت څنګه ونی ها کم خلک چې کول غواړي او ځان اوس اوسګار دي شي ارڅ کی جن سے اڑتی نہیں اپنی نا کی مکی خدا کی شان یہ بھی ہے خدا کے نقطہ چینوں میں یو سړی رانه تاسو کو چې مولانا صاحب تا په تقریر کې ویلیو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر مبارک مړی ته په قبر کې خای دا شیا دي بل دا خو حدیث کې راغلی ما كنت تقول في حق هذا الرجل مړی ته د رسول الله تصویر ورته راوړي او ورته وایي چې او مړیا د دې متعلق د څه خیالو په دنیا کې نو کته داغه د زلفو او داغه د چهره عشق کړي په دنیا کې خوبه وي چې هاذا محمد رسول الله ٹھیک شو نو ما ته وی چې تب ورته سوي زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں پجبا اسلام اسلام رحمان بابا ته چاوي چې ته دې خلقو ته زیر ازینا هغه ورته ویل خایس د ما د یار نه دی خبر سو په خایس د ما د یار نه دی خبر سو که خبر شي پرې بند دی دغه درسو چې زندگی کی هاي و اقرات کیا پر کیفتی زندگی کی آئے وہ رات کیا پر کیف تھی میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا وہ نگاہیں چھین لیتی تھی میرے ہوش و ہوا هوم سیکرټری راته ټلیفون وکړو وی چې یو دوه امریکایان دي تاسو سره ملاویږي نو زړه کې دغه باندې شوم چې امریکایانو ما سره څه کار دی مې ما سره څه کار دی ول پر رحمان بابا باندې ریسرچ کوي او امریکن انټيليجنس ډایریکټران دي مال راوی لګا چې رحمان بابا نوم می وره ته بیا مال راوی لګا خو ترجمان ور سره راولې که ځا انګریزي نه پويګم نو ماته وی چې پښتو ورزي خصفا پښتو وای مال بت راوی لګا لس بجې د ورځې راولې ګل دا زما عمر ګيري سپینه ټوپه په سر وي دا زما غوندې جامع اغوستي وي کیناست مالدا ولی تاسو امریکن یې ویلاو جی مالدا ګیری دا ټوپه یې د سپینې جامع د طالبانو غوندې ما ته وی چې دی رحمان بابا باندې ریسرچ د پاره مونږ درې کاله په کابل کې تیر کړی نو کابل کې بیګیره سړی پریدینه نو د یاریم دا ګیر حالت پرېخې ده امریکایان ما سره شروع شو چې درې کال مونږ په کابل کې تیر کړی دی او دا ګیریم ځکه پرېخې سری سرچ کوي ولدا ګورو چې دا دا سړی په دې دنیا کې دومره پاپولر ولې دی او مونږ په امریکا کې اوریدلی وو چې دا بجلیګر مولانا چې دی دا پر رحمان بابا باندې ډیر لوی عبور لري نو د دې وجنا مونږ هم سیکټری پترو تا ترالو چې مونږ ته داغه حالات لګوای او ستاسو ته وایم مال سب سم اوریدلی دي وای موږ دا ورېدلې دي چې د لیدلې دي د لیدلې نو دې تصدیق لراغلی نو ما ور سره په خندا کې وی چې کدا تصدیق مو شو چې مالی دلې دي نو بیا به مسلمانان شي کنه ویل شکلم د مسلمان نه دی جوړ کړي مولانا سي وګوره کړه ملکه کلمه مو ویل ویل والله چې وی وایو خو ته لګ مونږه پوي نو بیا مې ورته قصه وکړه چې د با کابل بادشاه ظاهر شاه دوا سټر علی ګلیو د سنگ مرمرو یو رحمان بابا د پاره او یو خوشحال خان خټک د پاره پر رحمان بابا چې په کوم اورس فټ کولو نو زه دارالعلوم سرت کې مدرس وم یو لس بجې په سایکل زوم یو طالب سوار شو او رحمان بابا ته بتلو هم عادت مو اختر ورځ به مونږه رحمان بابا کې تیرول دې سره مې چې خبر او کنو ما ته وای چې بیا څه چلو شو ما کند کنشتي وا د رحمان بابا قبر سره هغه تور کانی فټ کولو د پاره نو ځا کندې ته کوشم او دا د لحد سایډ می په جبل والو چې اومه والو نو په دې مخ باندې دا قبر ورسورې شو چې ګورم اوس دنه نه مړې پروت دی نو ما ته هغه مستری आवाज وکړي اوته هغه تباو یې کې کیته پاس را شدا سده وکړه ملتوبی تلیا تمرا کوشه چې هغه را ټوپ کو سورې هم دومره کولاو ا طالب ما سره تله او سید نامه و خدای دې وبخي هغه را ټوپ کو سورې هم چې کولاو کو د ویختو یو ګوچه په دې دې پرتا ده یو په دې دې پرتا ده په دې چهره بهترین مسکراهټ ده ما دی مستری ته وی چې په انکو کې مې ورته ویلې چې تو میرے ہاتھ ته پیر نو پکړ ته مې اندر ہاتھ کرنا اگر منو پکړه ته تو منو چھکله مې زلا سور نه باسم کزه دې مړی ونی ومن رامه کاګه یری دمو داغه زما د الله صحبونی و مالا سور نه نهستو په خدای باور وکي پینځه واړه وخت یو ځای کیږي دا شوند غاخونه پوزا سترګه مې ورته داسې کولا وکړه په دې سینا د خوې کړي خامتا کفنه ده دا سه پروت ته لکه اوس دی نو عزیزانو اخر کې درته وایم چې هغه امریکایانو بیا ماته وي چې مونږ یو ټیپ راوړې دي یو دوه قصیدې مونږ ته ټیپ کا په خوشاوازه کې مونږ دا اورېدلې دي چې په سپیچ کې ستا आवाज ډېر خسته دی نو ته یو څو قصیدې مونږ ته وای ما ونیسه چې لاړ دوه نیمه غنټې ناست میاش پسې د امریکې نه بیا هم سټی ته ټلیفون وای چې د داغه کیسټ مونږه صدر کلیکټن تم واورولو او هغه ویلي چې کده امریکای ته راځي چې مونږ ورته جاز ارینج کو جاز ورولېګو ما هم سیفټی ته ویلي چې زما بل څوک امریکای ته لاړ شم د خندیر نه را باندې بد لګي ته اوس چې د ما امریکای ته لګي ورته چې هغه نه جوړه دي طبيعت ټیک نه خدای ته وګوره چې اخلاص مې ول بیا به ټلیفون کوي ما اخلاص مې کته زه نظم امریکو ته زما عزیزانو رحمان بابا هغه سړی دی چې امریکای په 12 کال ریسرچ کړی دی نن په تاسو شنغریان وای مینګه پښتانه مینګه پښتانه دا مینګه پښتنو چې دی رحمان بابا دمانو له میراث کې ورکړي بیا به درد داسې پیدا کړي چې کزما مینا پتا دا خطا نه دا بیلتا کا په بل چا دا روان دا بیلتا چې څوک د بل چا مخته ګوري هغه تیر شو چې مې مینا په غلا غلا کړه اوس په درس جهان رسوا ده په غلا نه ده معشوقه که په بهاد سرمنده شي پېښور ښار کې د ناصر خان څرار ساعت ملاوېږي او د دې نه علاوه د دیني تقارر کېسټې به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کېدای شي. چا له ورشم چې وژاړم تېنه دین اسلام وغواړمه. عقوبت به دې یو خنډ د سینې وځي په دې ټکي پوه شوي ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې که چاتل د انصاف په لاس کې در کړه نو خپل خر او د بل اسباب برابر کړې تو نالت دی هم پدا سی منصف ایشا چې د حق ته باطل ورته گذر کړي بدخواها او تسوک نیک نصیحت نکا رحمان ستا په غم شریک دی کبا ور کړي کپ قدر په قیمت بر لې اسمانه سفر دی ګران دی د خطر په لار به پند نه کړې چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوند نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پند نه کړې په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي سو نسوحا غوندی توبه محکم سوګند نکړي حلال حلال غنا حرام نه پرهیز کا مدام لکه د اوخ په شان په دواړو جام نوش خوند نکړي تب په ورځ د قیامت کې به حیران ولاړې پاغه ورځ کې به په دې جبه چلند نکړي حافظ نور په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي نو غزنوی میں مزارها